شي هغه کې یو حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه ایمان راړل مسلمان شي باقی چې کوم نه علما او د يهودو هغه په هغه دین د يهودیت باندې پات شول بلکې ور باندې ټینګ شول پاغو نو علماو کې یو د يهوديانو عالم ابن سوريا سوريا ورته ویل سوريا دا په وستر غباني هړون نمو ابن سوريا خطرناک سره وړي دا چن علما د يهودو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر شول ورته ویل چې موږ تا نه څو سوالونه کوو دا هغه جوابونه به موږ لراکې کله جوابونه را لراکم نو یقینا ته دی الله په حق پیغمبر یې د موږ ایمان راړو او کله جوابونه را لرا نکړل نو موږ به ایمان راړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سردار دو جهان هغه ورته فرمایل ټیک ته تاسو سوال کوي یو سوال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړ چې یو وخت کې په حضرت یعقوب علی السلام باندې یو بیماری راغلی و یو مرض ورپورې لاحق شوی و نو حضرت یعقوب علی السلام دا نظر ومنلو چې کچیرته الله جل جلاله لدی بیماری نه ما ته شفا را کړه او زه د دې بیماری نه روغ شوم نو کوم چې زما پیسندیده خوراک دی هغه به زنه خورم خدای لپاره الله جل جلاله شان حضرت یعقوب علی السلام ته الله داغي بیماری نه صحت ورکړ روغ شول او د د پسندیده خوراک د اوخو غوخوا او شیدې او د دوړې په ځان باندې حرام نو يهودو مليانو ته له دا خو ټیک تصحیح خبره ده دوم سوال دا ورنه وک چې دا اخیر زمانه د خاتم النبیین پیغمبر چې نبی اومي ورلوي داغه څه علامت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سردار دو جهان ول جواب ورک وی د هغه نشانی دار چې سترګي خوب ولیکيږي خو زړه نه خوب ولیکي په سترګو باندې خوب راځي او په زړه باندې خوب نه راځي زړه بیدار تنام عینه ولا ينام قلب سترګي ویل کیږي خو لیکن زړه نه ویل کیږي او زما ودا شان ده پیغمبر اسلام ورته وي چې سترګې مې خوبولې شي غزړ مې پیدا او موږ تاسو چې خوبول شي غزړ مې ویدي سترګې مو هم ویدي خو دې الله شان ده غوونه نه یې دي چې الله دې راځي حکمت سترګم خوبولي زړم خوبولي خو وګونه دا کوم چې انسان ور باندې اورېدل کې دا خوبولي دي کدا ویده شول د دې ته بیا مرګ وایي کنه کدا خوبولي شول نو بیا خو موږ نه پات کیږو نو په ځان خبر نو په موبایل کې برابر کې پاغي خبرې اوس پروت پي دا الله دې راضي شان سبحان الله نو هغه ورته ټیک ته یقیني ده نبی امي او د خاتم النبی نشانی ده ده چې سترګې قبول کیږي خو زړه دل نه قبول کیږي دریم په جی او بل په ستنه محمود په خاله وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له يهود مليان علما پښتنه کی وې دا بچي کله د مور پرنګ باندې او کله د دې پلار پرنګ باندې کله نر پیدا کیږي او کله دا څنګه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د انسان لا کوم طاقت چې د قوی منویه چې ورته وي دا چې کوم دي زیړ دی او ټینګ دی او کوم د خځې چې کوم هغه ماده تولید ده هغه رقیق ده نری ده سپینه کله چې دا کوم دا ماده تولید مخکې لاړ شي هغه بچدان ته نو بس بیا بچی د پلا رنگ نسی یا د مور رنگ نسی کله چې په دې خدای خبر چې څنګه جوړ سترګې لکه د مور هغه ماده مخکلانه شي د تولید ولا د مور پر رنګ باندې کله فلار ماده مخکلانه شي د فلار پر رنګ باندې حتی یو تفسیر خدا معلومیږي چې دا نه خزم نه دی نه چې د فلار ولا مخکلانه شي نور پیدا کی او چې د مور ولا مخکلانه شي د مور پر دا مؤنث دا خزم پیدا کی پاتې دې دا خو رسنه فلار کی دي فلار کی دي نور پیدا کی خزم پیدا کی خدا رنګ ولا خبر ټیک ته بالکل داسې ښکار وی چې یو بل سوال به وکړستا خو خې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ټیک ته سوال وکړ څه سوال کړ وی سوال لري د جنتیانو په جنت کې اولنې خوراک شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل جنتیان نو په جنت کې پیلا به تور نشتا د مای اغدا ینور کې دا یو سړ نون ورته یې عربي کې مای دا مې باندې باندې دو پیر ناشته دا غیر بعد بیا دا جنت کې دا بیل چې ورته وې دا سری جنت کې شاوخوا هغه براونه هغه تاسو لپاره سبا کې موږ تاسو ټول لپاره ټول مسلمانانو لپاره مؤمنانو لپاره بیا به خیر غټه غټه وصل جنت علی ان شاء الله خو خدای کړی ان شاء الله سبحان الله بهر تقدیر نو دا اعدام ټیک ده یهود علماء ورته بالکل ټیک ده هیڅ کی اجازه ته اوبر تاسو ته نکو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ټیک ده اوکې وستا باندې دا وحی سو کړایډي چې دې جواب راغله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ارشاد فرمای ما باندې وحی حضرت جبرائیل علیه السلام چې کوم ملائکه ده هغه راځي د دې نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو ایمان راړي وی ایمان راړو خو یو سوال درنه کو یو سوال درنه کو تا په دا وحی څوک راغی کنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ارشاد فرمای وی ملائکه حضرت جبرئیل علیه السلام په ما باندې الله طرف نه وحی راغی نو یې چې چې موږ ایمان راړلو موږ مسلمانې دلو خو کچیر تا پتا باندې وه حضرت جبرئیل السلام نه راړلې د هغه په عوض کې حضرت میکائیل السلام در باندې راړلې نو بیا موږ ایمان راړل تاسو د تعلیمات توحید او دعوه چې راړي دا جبرئیل السلام راړي او موږ د حضرت جبرئیل السلام سره دښمنی ده هغه سره موږ دعوت ولی ما دا وته پیدا زمونږ چغلی کې تاسو زمونږ پټي پټي خبرې تاسو دی کوي یو دوم دا چې دا عذابونه راځي او بل دا چې دا بخت نصر یو هغه تر شوی یهودي تواکل تخ نه شي کړی د بخت نصر مدد کړو او بیت المقدس هغه برباد کړو دا ټول د د لاس د هغه ظالم مدد کړي ځکه موږ کار سره سل کال مختلف سودا يهود غلامان کوي سل کال خو په هیلت باندې دا د موږ نه دا زموږ دشمن ده کچې سمې کړل سلام تابانه وحی راړل دا موږ ته پیغمبري منل او دا کتاب هم د خدای کتاب تسلیمو لکه چې میکائیل علیه السلام خو هغه بارانونه راړي د رحمت ملائکه رب بارانونه راړي او سکه او سکه دا ټول کیسې برابر دي دا هغه کرامه ګامو الله جل جلاله د دوی د شوبې جواب دی سوي الله جل جلاله پیغمبر قل ارتوا یا اے پیغمبر یا محمد صلی الله علیه وسلم من هاسو کان چوي عدو ول جبريل دشمن د جبريل السلام د جبريل السلام سره دشمنی په سو وجوه باندې غلطه ده د جبرئیل السلام سره دشمنی په څو وجوه باندې غلطه ده اول دا فإنه بشک دا جبرئیل السلام نزله وار پوار نازلوی دا قران پاک على قلبك تاسو باندې باذن الله د الله په حکم باندې تاسو وګورئ قران له وګورئ دا دی الله کلام دی په دې کې خو نقصان تاسو نه ګورئ او جبرئیل السلام چې کومه دعوه راوړي په خپل مرضي راوړي کړي الله جل جلاله په مرضي باندې فلهذا دی الله په مرضي راوړي نو تاسو دا دښمنی د حضرت جبرئیل السلام سره صحیح نه ده قران له وګورئ څنګه قران څنګه کتاب دی او خدای له وګوري چې ورته اسلام خو هغه دی الله فیضن دی الله په حکم په مرزا باندې کوم ده هغه وه راړي د خپل ځان خپل مرزا خو نه راړي فإنه نزله فإنه بشك جبريل السلام نزله وار فوار نازلوي دا جبريل السلام هو دا قران پاک على قلبك استافز لباني باذن الله دي الله په حکم باندې فلهذا استافز دشمني بیا جاده به زه هله تاسو دشمني کوله چې جبريل السلام داوه په خپل مرزا باندې راغله په خپل طبيعت راغله بلکې الله په حکم راړي فلهذا دي الله حکم نه پکار ٹھیک ده دا نزول د کلام دوه قسمه وي یو دا چې پیره سړی واوري دا غنه باندې بیا په دماغ او په زړه کې محسوس موږ دا حافظان چې حفظ کی پیره اوري په باس کې محفوظ کی نو بار بار دور کی بار بار دور کی سو پر دا د غوګونو نه لاندې زړه څه شي کوشش دومره طریقه د نزول د کلام دا وي چې ډاري کې په زړه باندې ناشي دا غنه بار بیا زبان او غوګونه ور باندې گویا شي پیغمبر علیه السلام السلام الله کلام د څه نازل کړو چې پیر د پیغمبر اسلام په زړه مبارک باندې کلام پاک نازل کړل دا غنه بار بیا پیغمبر اسلام غوګونه زبان هغه د تشریح کول ځکه پیغمبر اسلام بار بار تکرار ته ضرورت هم ذکر الله ورته فرمایي فإنه نزله على قلبك بإذن الله یو دوه خبره دا ده چې دا جبرئیل السلام چې کومه وحی راړي او تاسو د جبرئیل السلام سره عداوت او دشمنی ده دا وحی کې کوم سیس کوم تعلیمات چې جبرئیل السلام راړي دا څه ناشنا سیس نه ده دا تاسو تورات کې موجود ده انجیل کې موجوده په ټولو مخکینو کتابونو کې موجود ده فلهذا تاسو عداوت دې ده ځکه تاسو به الله عداوت کولو د جبرئیل اسلام سره دښمنی کوله چې هغه په قرآن پاک کې پیغمبر اسلام باندې نوې نوې خبرې راړلې او نه آشنا خبرې راړلې او حالانکه دا قرآن پاک تصدیقون کې ټول هغه سره چې تاسو سره موجود دي مصدقا هل کون د دې کتاب مصدقا چې دا تصدیقون کړه لما هغه کتابونو له بین یدیه چې مخکې له دې قران پاک نه تیر شوی دی مخکې له قران پاک نه تیر شوی دا غو ټول تصدیق کوي وه چې کوم چې اسلام راړي ناشنا لکه اشنا ستاسو نه ده تاسو ته راځي موجوده ده تاسو عداوت معلومیږي چې اسی به ده نور خبره ده جبرئیل السلام ولا خبره نه ده خبره نور ده تاسو په اخیر زمانه پیغمبر نه راځي دو دریم دا وهودن جبرئیل السلام چې کوم کتاب راوړل دا وحي او دا هدایت دی د ټول هغه ضرورت د پاره دا رهنما ده او د خپل رهنما او د هدي سره عداوت کول دا به زه به هیڅ جواز نشته څوک د خپل رهبر د خپل رهنما سره عداوت کوي نو قران پاک چې کوم جبرئیل السلام راړل ده نو تاسو هم موږ نه وایي چې جبرئیل تاسو هم دوی چې قران ومني چې کوم جبرئیل السلام راړل ده او دا هدایت ده او تاسو دا هدایت نه مني ولی ځکه تاسو عداوت د جبرئیل جبرئیل تم تاسو څه راوړل کوي کار دي خطي دې نه راړل نو جبرئیل السلام د عداوت قابل نه ده بلکې دوستي قابل ده هو وهودن هل کون دی قران پاک هودن چې دا هدایت کوونکی دا رهنما ده لپاره د مصالح او ضروریو درم سلام او چې زه په دې بهترین څه تاسو دراوړل او بشرا للمؤمنین قران پاک دا زیر ورکون کې مؤمنان لته ها چې اوسې ستاره په د جنتونو د جنت په نعمتونو زیره در درکې او یو څوک تاسو د زیری ولا خبر راړي نو دا د زیری ولا خبره زیره کوم کې چورته وای دا قابل عداوت قابل قابل محبت وي قابل محبت نو په کاله تجربه تاسو نه ملو کې نه نه تاسو سره عداوت وکړي او بشرا للمؤمنین او بل دا واوري اخر کې الله جل وعلا څوک چې د جبرئیل السلام سره عداوت کوي هغه در حقیقت ما سره عداوت ځکه جبرئیل السلام دا ما له مقرب هغه مخلوقات نه ده قرب الهي ورته حاصل ده یو ځلې حضرت جبرئیل السلام الله جل جلاله ته دومره نږدې دومره الله ته نږدې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته ډیر نږدې شوی نبی صلی الله علیه وسلم ورته سور لږی شو زما ول الله په منځ کې اویا زره پر دی یا زنه دې ته قرب الهي حاصلو فلهذا نو الله جل وعلا ته دې جوړ سلام دشمنی دا در حقیقت زما دشمنی ده او زما پر څو دشمنی کې هغه زما دشمنی او زما دشمن ته زبې دشمن ته ځاو نو زما دشمن وي هغه ته زه بیا د خپل دشمن سزا ورکوم څنګه چې زما ته مناسب زما د شان سره مناسب الله دې موږ تاسو محفوظ کړي من هغه څوک کان چې وي عدوم دشمن لله الله لا وملائکته ملائکه دی الله لا ورسوله دی الله د پیغمبرانو و جبريل جبريل دشمن وی و میکاله او د میکائیل اسلام دشمنی دغه د میکائیل اسلام سره دشمنی نه و بلکې څه یو دوستی و الله یې تاسو د میکائیل د سیم قابل اعتبار نه ولې د جبرئیل السلام سره تاسو دښمنی ده او هغه دښمنی در حقیقت زما دښمنی ده نو معلومیږي د میکائیل سره تاسو هغه محبت نشته اسی په خله خبره کوي اسی په خله وایي فإن الله بشکل تلا عدو للكافرين دشمن د کافرانو دشمن د د پاره د کافرانو د تفصیل کلی ای معذبا للكافرين اشد العذاب خدای به کافرانو ته سخت عذاب ورکړي ځکه دا دی الله دشمنان دي الله خپل دشمن ته په سخت سزا ورکړي که آسان سخت سزا ورکړي څومره چې الله لوی ده نو دا رقم دی الله جل جلاله دشمني هم ډیره خطرناک ده دې یو مسله معلومه شوه چې څوک د الله دوستانی صلحاوي هغه ته قرب الهي حاصلي تاغو سره عداوت تاغو سره حسد او کینه تاغو سره عداوت دا سره حقیقت الله سره عداوت تر طلاق ته دښمنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای من اذ لي ولي فقد اذنته بالحرب سو زما یو دوست ته ضرر رسي تکلیف ورته رسي الله وی ما ورته اعلان د جنگ نه میدان ته راوځي کنه زه پس هغه عذابونه په کور ته پس ورشي به مطلب دا نو د نیکانو صلحا او علما هغه ادب پکاري احترام پکاري هو تکلیف رسول بیا کله کله سره پوي شي